ټول خلق وای چې دا ارتفاقات دا امور بدیهیه دي من شدت شهرتها دی وجد شدت شهرت دی دا دونه مشهوری کسی دی چې بالکل بدیهی دی او په دې باندې دلایل قائم کول ضرورت ګره نشتا نو د اختلافات فی فروع الارتفاقات دا دې ته هیڅ ضرر نه ورکوي چه په اصولو د ارتفاقاتو باندې چه دا اتفاق ده او دا اختلاف فی الفروع فی فروع الارتفاقات دې سره دا اتفاق فی اصول الارتفاقات کې څه فرق نه رادرومي ورته چه ویلم به ولم بدا سره خو شهادت کې څه فرق نه رادرومي تاسو په دې پوه شو نو دې سره اصول دی ارتفاقات باندې به هر صورت چدا اتحاد او اتفاق د ټیک ته په فروعو کې به فرق وي ما درته ویل چې د فروع دی ارتفاقات دا هغه عملی جامه دی ارتفاقات وي نو دې ته هغه رسم او رواج وایي شاه سے بیا دی رسم و رواج بدا سے تشریح در تو کی چتا سو زینونا با پدی کلاو کی چی دا رسوم او رواجونا پا معاشرے کی سنگ جوڑی گی او کوم رسوم صحیح رسوم وی او کوم چی وی غلط رسوم وی او دې سره به بیا هغه بدعت معنا چې تاسو وایو دا هر شی به مو په ذهن کې داسې منکشف سي که نه داسې به یې کلاو کي چې ته به ورته حیران یې چې یاره ما به په سوونو کتابونه کتلي وای په دغه انداز باندې به زه د دې مسئلې حقیقت ته نه ورسېدلی نو هغه رسم و رواج بحثونه عن قریب روان دي انشاءالله بهر حال لکه اوس دا اصول دی ارتفاقاتو نه ده چې مړی بدبوی نه بزان سړی چې کوي بچ کوي چې مړ وشي بدبوی نه ځان بچ کول دا اصل ده لیکن دی دی اوس په عمل کولو کې پدې کې اختلاف ته چې بدبوی نه به ځان سړی څنګه بچ کوي و به سوځي ایره به دریاب تواچای لاړ شي چیرته لورې په صحرا به وغورځی د ډانچا چې تا ته باندې بدبویي نه رادروي که نه وبایلم به او مقصد دا ده چې کفن به پکې واچي خو په یو کښلې طریقې سره به چې غټ غار ورته وکیندي په هغې کې به دننه بل وکیندي بیا به یې خښ کړي بیا به خو خاورې پر واړی نو اوس پدی کی اوس مقصد اختلافات اسلام یو طریقہ دا اندوانو بل رواج دا سکانو بل رواج دا یهود و نصاراو بل رواج دا بیا پخ خولو کی چا سنگ رواج دا چا سنگ لیکن پا اصل باندې ټولو اتفاق دا چی دی مری بدبوینا زان چی دی بچ کول پکار دی نو چیرې مو یو هندو یا سیک یا یهودي یا روسي کمیونست یا سوشلیست لیدلی ده چې هغه د خپل پلار لا زوی لا څه شی داسې ځان ته په کټ باندې ایښی وي او شپې او ورځې بونې ورځي یا دو ګرد ورنه ګرځي هېڅوک داسې نه کوي نو په اصول باندې اتفاق ته البته په رسم و رواج کې او اصل ته عملی جامع ورغستلو کې چدا اختلاف ده دارنګ بلا مسئله بلا بلا بلا دا خو اسی مش نمونه خروارې شوه فاختار بعضهم الدفن فی الارض و بعضهم الحرق بالنار فاختار بعضهم نو خوښ کړی د بعضی خلقو دفن په ځمکې کې چې په ځمکې کې به یې دفن کړي و بعضهم الحرق بالنار او بعضی خلقو سوځول په اور باندې چې دي خوښ کړي دي د مللو مطالعه پکاري اله په سړي باندې د اسلام هغه حقانیت منکشف سي چې اسلام سو فیصد قطع نظر دي دینه چې موږ مسلمان یو چه عین دی انصاف په نظر ورته وګوری کنه عین دی انصاف په نظر بیا به تو سوچو که چه هر هر یو اسلامی شعار او یو اسلامی رسم و رواج او دی بل دین رسم و رواج که سونا چدا فرق تا عقل ورته حیران سی دا سو فیصد دی عقل سرچی مطابق اوس ګوره سوځول یې دي یا نورې طریقې یې دي کن هغه ته وګوره د اسلام څونه ښایسته پاکه معززه محترمه چې ده طریقه ده وی لمبوا خوشبوئی په ولګوا مقصد دا څه په تعظیم سره یې چکه کی د پکی رخصت سیو عجیب مقصد دا چې نظام دا شاہ صاحب نور اس کول نغواړي په خپل کتابونو کې آپ خلق باندې د اسلام حقانیت په هیڅ نقلی لحاظ سره خو دا دا شاه صاحب غرض په دې خپلو تصنیفاتو کې د اسلام حقانیت ثابتول دي په عقلي انداز باندې چې کمیونست سوشلیست او سوشل نظریه خلکو ته هم د اسلام داسې پیش کی کنا لکه حلوا چې په جام کې یا په تالۍ کې پلیټ کې جاته چکه کې دی ا او ای چې واقعي دا صدا خوک شای دا شاه صاحب دا خبرې چې کوي په خپلو تصنیفاتو کې غواړي د اسلام حقانیت پر باندې چکی واضح کی او یقین ومنه چی په ټولو امورو اسلامیو باندی لکه کله چی د اسرارو مباحث راشی د لمانځه او داسی دغو دا مونږ کو خو چی کله دی نه خبر سی بیا به دی هغه علم الیقین درجه چی سی پیدا سی بالکل ولکن لیطمئن قلبی وال مصداق جوړ شي دارنګي واتفقوا على تشهير امر النکاح خلق اتفاق کړه د په تشهير د امر د نکاح باندې و تمیزه عن الصفه او په دې باندې ټول اتفاق ته چې د دې زنانه د تمیز راشي هندوانو سکانو ټول په دې اتفاق ته چې خلق تدا پته سره ولګي چې یاره دا جوړی سره باهمي تعلق راغی ها البته دی دی تشهیر کی اوس مختلفی طریقی دی سوک پی پکمی طریقی سره دا تشهیر کی سوک پی پکمی طریقی سره کی واتفقوا على تشهير امر النکاح وتمیزه عن السفاه على رؤوس الاشهاد دی گواهانو مخ کی ثم اختلفوا فی الصور البته په صورو د دې کې اوس اختلاف راغلی ده فاختار بعضهم الشهود والایجاب والقبول والولیمه نو بعضی خلکو دا خوښ کړ چې ګواهان به او ایجاب و قبول به او بیا به چی وي ولیمې وي او ګواهان به او بیا به مقصد دا دی چې ته تو وایي چې تا د فلانی لور فلانی دا مقصد دا دی چې تا قبوله کړې ده ته به مقصد دا دی چې لا به ورته غلی لا به څه ورته وایي چې آو دغسی بیا به درته ووایی بیا به به دعا وغواړی بیا به مټایی داسی خلاصه کی بیا به وشیندی کنه بیا به مقصد ایغه بعد سبا ته بیا روټی وی او دا وخی به چاولی به دا پخش وی یو غوبل به جوړی دا ټول چې څه لپاره جوړی یو شی لپاره چې دی تشکیل وسی چې او دا شای نه یا شای نه چې سره سره ملاو شو دو هغه ولم راغی ولیمه ته ولیمه وای ځکه دا بعد الولم ولم زم کا حقیقتن ولم رئیسی کا حکمن رئیسی بیا ودا غویمی جوڑی کی شجی خو طالبان ساده ای کورونو کې وته خواص کوي چې واده به در لو کو هغه دوه ته نه نه نه ما سبق قضا کیږي زه واده نه کوم داسې شجی دارنګه واتفقوا علی زجر الزنات والسراق اتفاق کړه د ټول خلقو په زجر د زنات او سراق باندې چې زناګانې او کې اخبار د سزا وي خو څوک دا ده چې وایي چې نه په اختیار او کې خیر د خپل شي نه دي سره جنگولې دي او که به اختیار او بیا خو به هر حال دا یو قانوني جرم ټول خلق سکی بولی دا قانوني جرم بولی ځکه په انګریزانو وطن کې چېرته زنا کړې وه دا نو هلته خو مقصد دا دی چې دا په خوشی باندې بیا ټیک ته په خوشی نه بیا مقصد دا دی چې کیسه جوړی نو عدالت کې پیښ شوی نو هغه الک توکیل ورته لا وکیلان ډیر رانیا نشه پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے یوں کہا اللہ نے مجھے صاحب اولاد کر دیا چھ وکیل پیدا چھ شیطان خوشحال سے بس خدای پاک ما اولاد چھ پیدا کو ولی خلاص سړی وی بری سړی وی دی پکی گیر کئی او کله گیر سړی وی قتل کړی یا غی کړی یا دی چکی کولاوی خدا شیطانت کار نه نور سدی تو پیرا ور کیا ہے شاجی نو بیا هغه دی سړی وال وکیل ډیر قابل وو هغه ورته چې غم ما وای نو چې هغه انګريز هغه کړه او کنه اپیلال تا دی جج مخدنو هغه پیش ک اصلي ځان ګونک څه بیا به چې څه ویله کنه بیا به داسې غوږ که ورته تېلې ته ځان ټکې کوڼ کې دا کوڼ ته به ځان کوڼ کې اخر تېلې چې نو د سړي ورته ویله چې دا چې کله ما دې سره دا کار کاوه که نه نو دې دونه چغې وهلې که نه دونه چغې وهلې چې ما غوږونو پردې یې پرې کړې لهذا ما دا رپورټ درج کړه په دې باندې چې ما ته تکلیف رسولی زی بالکل ما دا اعضای ختم کړي دي هغه سزا چې کومه ما ته دې زنا راکوله شي هغه ما ته خو دې ته به د دې جرم ما نه اخیستو شي ښځه خو خیال نه هغې ورته ویلې چې نه نه ما بلکل غږ نه ده کړی چې ده ما سره ده ما بلکل غږ نه ده کړی جاج ورته ویلې چې بیا یې غږ نه ده کړی بیا خو جاغه وه په سلا باندې وه دا کیسه جا خو به شي چوټ باري یې که یاري وایمه یې جوړه کړه چې سزا یې نه وخوړله بهرحال داسې آرامیتوب کې دا وکیل همسه جي وبعضهم اشجی واتفقوا على زجر الزنات والسراق دارنگ اتفاق کرای دا ټولو په زجر د زنات او سراق باندې سو مختلفو البته به پدې کې اختلاف ته چې وس چلو سره وکړو فاختار بعضهم الرجمان بعض خلق رجم مختار کړی دا واخلی نو چا څه طریقې دي چا څه طریقې خو به هر حال په اصل معنی اتفاق ټولو کړی ده دارنګي شاه سوي چې ته دا اشکال ونه کې چې بعض خلق خدا ارتفاقات مخالفت کوي لکه بله او فجار چې دي بی وقوف خلق او فاجران خلق نو شاه صاحب وی چی دا تا په دوکه کی ونه غورځوی دی سره د اتفاق فی اصول الارتفاقات کی څه فرق نه رادرومی ولا یسدنک ایضا مخالفت طائفتین او ندی معرض کی تعالی را تا دی بند کی لدی خبر نه چی اتفاق فی اصول الارتفاقات دا خبر چی مخالفت کړه دی ارتفاقات ندو طائفتینو او هر شی سره کیسه خرابه کړه بس خلکو څه ورته ویله ویله چې ما ورته ویل چې نه نه هېڅ به نه ورته وایو څادر یې پور واچو نو څادر یې سره واچو ویل چې ښه معامله یې چې کړه سره توی کړه ممای مزار کې چې توی کړه هغه ویل چې هغه ورنه حمل جوړ شه هغه لیونۍ غریبې ورنه ولې لیونۍ لیوني خو چې دی شي په کبر او صغر کې خو ډېر تعلق کې چا وي د حماقت وي چې څونه څوک احمق زیات وي دوره یې د آلات چې وي ځی هغه وی موروثیت پکی ته تعلق وی خو زیات تعلق ته چا وی پکی حماقت چی څونه ذهین او حساس سړی یی الا ته کمزوری یی او قوت با وغیره چی څونه مقصد دا ده چی قوت بهیمیه پکی زیات وی حساسیت پکی کم وی ځیرکی پکی کمه وی او بلید وی غبی الذهن غوندی وی چی څونه حماقت پکی زیاتیږی دونه دی هغه کی څه رادرومی فرق رادرومی هیڅ هم مقصد دا ده چی بلا شی نه نو څوک په دې خوشحال نسی خپل جی مثال ما سره خو لوی دی دا احمق شاه جی دا می اسی طبی نکته درته ویل به هر حال خو ویل چې بیا دغه سکار وشو دغه سکار وشو نو دې سره اوس په دې کې فرق نه را درومي چې دا خو بیا دی دا سه پرانا ورځې کوي کافی دلیل ده شه جی والثانیه او دوما فرقه هغه فجار دی الذين هغه کسان لو نقح ما في قلوبهم کچرتا خود تحقیق وکړای سی دی هغه شینو چې کوم په دو پزړه کې دی زړه پرانه زی ظهر نو دا خبره به ظاهر شي انهم يعتقدون الارتفاقات چې دو هم اعتقاد دی ارتفاقات لري دو دا اعتقاد وی لكن تغلب عليهم الشهوات لیکن په دو باندې شهوت غالب شوی وي فيعصونها نو مقصد دا چې دو بیا دې هغه ارتفاقاتونه نافرمانی وکي دا نه چې منی نه خو شهوت په غالب شي شاهدین علی انفسهم بالفجور او دو گواہی کوي په خپل ځانونو باندې په فسق و فجور سره دو دامنی چې یار داز بد کار کوم ولی پته ولګیدله چی دو زړه کی دا شی بد ګڼی ویعلمون قطعا او دو ته دا خبره قطعا معلومه ای ان الناس یصیبهم ما اصاب اولئک چی دا مثال ما ته په دې باندې تکلیف رسیږي نو دارنګ خلق ته هم په دې باندې چه رسی تکلیف رسی دو په دې باندې پوهیږي خو هغه شهوت په سر باندې چی وی اخیسته او په دې پوهیږي وان اصابت هذه الامور مخله بانتظام المدینه په دې باندې پوهیږي چې دا داسې کارونه کول یقینا دې سره مفاد عامه او نظام اور سره سکیږي خرابیږي نی په هغه څه عارضی خواهشاتو په سر باندې چی اخیستی ولا ينبغي ان يظن مناسبه نه ده چې دا ګمان وکړی شي انهم اتفقوا على ذلك من غیر شیء بغیر د څه وجې نه نو دا عقلی استبعاد ده پدې کې نو دارنګه دا ټولو خلقو چې پدې اتفاق کړی ده دا به بغیر د څه وجې نه نه وهل سفسطه اشد من ذلك ادینا وبلا غټه بیوقوفی وی چې څوک وای چې دا بغیر دی سوجوهاتنا دو اتفاق کړه دا نه نه وی بل الفطرة السليمة حاكمة بأن الناس لم يتفقوا عليها بلکه فطرت سلیمه په دې خبرې باندې فیصله ورکوي چې خلقو اتفاق نه ده کړی په دې اصولو دې ارتفاقاتو باندې ما اختلاف امزیتهم سره د اختلاف مزاجونو د دوی و تباعد بلدانهم سره د لروالی د شهرونو د دوی و تشتت مذاهبهم سره د متفرق والی د مذاهب د دوی و ادیانهم او ادیانو د دوی الا لمناسبت فطریه مګر فطرت سلیمه دا فیصله ورکړي چې دا ارس نه دي مګر د چا دی وجه نه دي مناسبت فطریه دی وجه نه دي منشعبت من الصورت النوعیه چې دا د هغه صورت نوعیه نر پټاو شوي دي هغه نر پټ شوي دي هغه نر زرغون شوي دي ومن حاجات کثیرت الوقوع یتوارد علیها افراد النوع ادا دی ایغ حاجات نه دا شینر پیدا شوی چې آ کثیرت الوقوع دی او په ایغ باندې ټول افراد دی نو چې دی متفق دی یعنی یتوارد علیها افراد یعنی یتفق علیها افراد النوع چې افراد دی نو په ایغ باندې ټول چې دی متفق دی ومن اخلاق او دا دی ایغو اخلاق نر پیدا شوی دا شینا توجبها الصحة النوعیت فی امزجت الافراد چی دا اخلاق واجبی اغا مزاج صحیحا دی عام زجو دی افرادو کی چی کلا دی افرادو اغا مزاج صحیح وی نو اغا صحت المزاج النوعی دا شئی نو چکی تقاضا کئی نو عقل دا فیصلہ ورکی چی دا فطری شئی ندی ولم يتعلم من احد رسما کان له اد اچانه ورته مقصد دا چې هیڅ رسم و رواج پتا نه وي بیا به هم لا جرم حاجات من الجوع والعطش والغلما یقینا بدتا عارضیږي هغه حاجات دی الوګي او د تند او د چا دی هغه جما کولو واشتاق لا محاله الی امرأة او دی به خامخا اشتیاق پی کیږي خامخا چاته امرأة ته یوې ښځې ته به یې مقصد دا دی چې څه زړه وشي او هلته انعام د یوه شی نه یې مینده کړه او هغې به مقصد دا دی چې داسې هغه ته زړه وشي دا کیسه به چکې سره جوړه کړي نو دا کیسې دې ښودنه نه دي ډېرو اوس په دې باندې کتابونه لیکلي هغه که نه یو ورځ مولانا تعلیم نه دا کتاب و نو ما ورته ویل دا څه کوي ایخ پټاوه ما ورته ته راکړه دا کتاب چې ما ونه واخیسته آ دې دې ما ورته دا لکه عجیبه سړی دا فطریات تی دا چې دي فطریات تی ته دې باره له اوسنه کتابونه ګورې دا خو فطریات تی په دې باندې چرګان پوهېږي کونتر یا کونتران په دې باندې پوهېږي نو ته بیا په دې باندې نه پوهېږي چې دې باره کتابونه دا سړی ته خپل دونه قسمه قسم بی بار کتابونه مګورو دا فطریات کې خپل به دونه طریقې زین ته درځي کنه چې کومه زین ته درځي عمل پکو خپل به مختلف طرق زین ته درځو چې هغه تبا کتاب ول ادو ور سوچ نه ویل چې شپې ته طریقې پکې لیکلي دا ما ورته له دالا تو حد ولا تحساب یلک هر ورست هر واری په قسمه قسم هغه چکا و اختیار و دا خو خپل لاس کې خبره ده نو دی پر کتابونو قتل دا بدیات لکه په کتابونو کې ګوره ظالمان دونه ساده خو باندې یو لکه هغه یو طالب ته چې هغه کړه او دا شاینه یو ته کړه په دې غریب نه پوهېږي چې چیرته به مقصد دا ده چې د کیسې کله به خرګونو طرف ته د شاینه ورخ کول کله بل طرف اخیر پکې میندلای او ډیر ورستو هغه خزا ویل چې ایسه په لیونی اوریدلای اخیر سره ورسیخ شوی وو نو دالته دو داسی تندی ولی و چی وی دا دونه په ګټونو کی پروتی ما خو ویلی چیرته ښکاره به واضح ځای به شجی نو دونه ساده خو نه دی اوس خلک شجی واشتاق الى لا محاله الى امراه ولا بد عند صحت مزاجهما چې کله دواړو مزاج سره صحیح وي او مقصد جرثومي هغه یې مړه نه وي څه نه څه ګزاره کوي ان یتولد بینهما اولاد بیا به څه پکې ته اولاد مولاد دا کیسې به پیدا شي وینظم اهل ابیات او داسې به مقصد دا دی چې کورونه سره چې سي یو ځای کېږي یو کېږي او پوره محله به ورنه جوړه شي وینشا فیهم معاملات بیا به دو کې خامخا معاملات پیدا شي فینتظم الارتفاع الاول اے ارتفاع کی اول خود بخود راغی کنا وهكذا جا پسی بے بداس ارتفاع کی ثانی سی ثالث رابع تب کسا ورچے عن آخره ثم اذا كثروا لا بد ان يكون فيهم اهل اخلاق فاضله بیا چې دا سره نور ډیر شي نور ډیر شي بیا لا بودی دا چې په دوی کې به اهل اخلاق فاضله هم موجود شي تقع فیهم وقائع چی پا ایغا کی بیا داسی حادثات هم سر را درومی توجب سائر بیا با ایغا پارا تدابیری سوچونه یی نو داسی با طول ارتفاقات رئیسی واللہ اعلم بیا با دا رسوم و بحث انشاءاللہ آئنده فرصت کی وایو که خدای پاک خوښ دا باب دا په بیان دی اغا رسم و رواج کی السائرت فی الناس چی آپ خلقو کی مشہور وی رسوم دی رسم جمع دا رسم رواج تورتائی او په عام تاسو مون رسم بد رواج ته وتایو بد رواج چکم دا اسی رسم و رواج جوړ شوی دا حالانکه عربیت لحاظ سرا دا رسم عام دا که اغا خر رسوم وی او کچوی بد رسوم وی طولو تچدا شامل دا اصل کی دا رسوم چی دی رسوم دا دی ارتفاقات و پیکر محسوس وی دا ارتفاق دا خو یو امر معنوی دا یعنی ترقی نو ترقی خو لیدل نشی ترقی دا خو چه دا یو امر معنوی دا سهولت سره د زندګی تیرولو پاره سوچونه کول دا خو یو امر معنوی ده نو دی دی پاره یو مصداق پکار ده یو پیکر محسوس پکار ده چی اغا پیکر محسوس تا چوتای رسم و رواج رسم ورتوائی رسم لکه مثال په تور باندې سهولت سره ګرمی موسم تیرول دی دی پارا تدابیر کول دا یو ارتفاق دغه دا لیکن دی ایغی دی پارا یو پیکر محسوس پکار دا پا معاشرے کی یو رسم و رواج پکار دا چا رسم دا دا چا خلق چا لگئی پنکی لگئی او مقصد ایئر کنڈیشنان او کولر ری فلانا ہے نو دا اغا رسم و رواج چی وی دا هغه ارتفاقاتو د پاره داسی حیثیت لری لکه قلب چی هغه جثه د پاره جسم د پاره کوم حیثیت لری دا رسوم چی وی کنه رسم و رواج دیوی معاشره رسم و رواج دا دی اغی معاشره دی پارا ریڑ کی ہڈی غنی دی معاشره بنیاد آغا پچا بانی پر رسم و رواج بانی گورا هر معاشره چی وی هر علاقی خلقو تا اگورا دی ایغو اغا معاشرتی جند ٹک تزنی اصول خدا سی دی چی اہل شرق غرب طول پا ایغا باندی چی دی متفق تی لکه اغا ارتفاق اولا دی دغو چی کم اغا شئینا و مادر تشولی و چی اغا دی صورت نوعی تقاضائی خوزنی دی ایغ علاقی اغا معاشرے یو خپل چی وی رسم و رواج وی هغه په هغه علاقه کی داسی ګانه شو لکه ریړ کی هډی دونه حیثیت ورته چی حاصل او دا رسم و رواج چی دا دی صحیح تشریح بیا په شپگم مبحث کی یولسم نمبر باب کی بیا را درمی آلتا خود تفصیل خو دونه به یاد ساتو چی د رسم و رواج دا اوس تاسو مونږ په غوږونو باندی داسی لګی چی دا ټکی اورو نو بد رلګی چی او دا هسی رسم و رواج ده حالانکه داسی خبره نه ده رسم و رواج بغیر معاشره چلیدای نشی رسم و رواج دا دی معاشره ریړ کی هډی ده رسم و رواج دا دی تهذیب او دی تمدن زندگی او دی قومیتونو دا په قومیتونو کی او معاشری کی د رسم و رواج دا دی زړه غوندی چه لری حیثیت لری او شرایع چه نازل شوی دی شریعتونه اغا دی اغ وقت اغا رسم و رواج باندی نظر شوی دا نو هغه وخت رسم و رواج ته به الله تعالی وکتل بیا به هغه وخت رسم و رواج کی چی کوم شینا آب معاشره دی پار کوم رسومات مصلح و او معاشری اصلاح به ورسره کېدله کومو رسوماتو سره آب شریعت هم برقرار پرېښودل او چې کوم رسومات په داسې وي چې هغې کې به لږ آخوا دیخوا خلکو څه داسې مفاسد ګډ کړي وو چې هغې سره هغې کې به معاشرې ته چو تاوان و نو الله تعالی ته خو به پته لګي دا چې په دغې مفاسدو د وجې نه دې رسم کې اوس څه راغلی ده نقصان راغلی نو شریعت په دې هغې زمانې راغی بیا به یې د هغه رسم و رواج کې هغه فساد ځای څه کړو آ لرې کړو البته ځنې رسم رواجونه به داسې وو چې هغه به بوره رسم رواج وو بد رسم رواج به وو هغه درته ښوم چې د بد رسم و رواج به څنګه جوړېده په معاشرې کې نو هغه بد رسم و رواج به چې کله جوړ شوی و بیا بشریت راغی بیا به یې د هغه بد رسم و رواج بلکل کله کمه چکړه وکړه بهر حال د یو ملت د یو قوم باندې بچ شرعی احکامات را نازلېدل چیرې به دوره مقصد دا د نااشنا او غریب او بالکل مقصد وحشی غوندې احکامات پنو چې هغه به ایخ قوم رسم و رواج سره هیڅ تعلق ایغو احکاماتو نه لاره نه داسې احکامات په چیرې نه یعنی آب د ایغ معاشرې مطابق چو احکامات و ا د هغه علاقی او د هغه معاشری د هغه ملت هغه رسم و رواج سره مقصد دا دی چی یو سمون خوړونکی ژبه وو احکامات پو نو چی کوم رسوم و رواجونه به داسی وو چی هغه به په هغه معاشری کی چه وو مفید وو او هغه کی به څه کوتاهی نه وه شرعی لحاظ سره نو الله تعالی به هغه هغسې پرېښودل او چې کومو کې به د اصلاح کونې ضرورت و نو هغې کې به یې نبي ته ورته ویل چې دې کې دغه رسم و رواج کې دا دا اصلاحاتو که نور دې چې وي برقرار وی لکه مثالونه درته شوم یو دوا اسی دالتا ورستو به په مبحث سادس کی او په یولسم نمبر باب کی د دې نور تفصیلات رئیسی او دا خو مشت نمونه خروار دی چې صحیح مطالعه کی به اوای چې دین او رسم و رواج دا سره چې دی تړلی شي نه دی دا چې دی سره تړلی شي نه دی نو بیا به دی ایغ اصلاح وکړه چې کوم به دی بالکل ختمولو قابل رسم و رواج او به بالکل چک ختم کړه او بیا به دا خبره اوس تاسو په دې باب کې بیانوي چې دا رسم و رواج دا جوړیږي څنګه دا څنګه دا رسم و رواج په یوې معاشرې کې په یو قوم کې په یو ملت کې دا رسم و رواج نشونما څنګه کېږي دا رسم څنګه جوړیږي چې موږ ورته مقصد دا چې رسم و رواج ورته وایي دا د یوې معاشرې اول نه ابتدا څنګه کېږي او بیا به دا خبره بیان کو چی دا بد رسم رواجونه چی مونږ ورته بدعات بیا وتایو هغه بد رسم و رواج دا په معاشره کی څنګه زرغون شي او دا بد رسم و رواج دا معاشره کی آخر څه د پاره راشي حالانکه رسم و رواج خو هغه شای وي چې د ټولې معاشرې په هغه باندې اتفاق غوندې وي نو په د یو بد شي باندې او یو ناکاره